زموږ پکتیانې اړیکه نیولې وه په ژوند کې ځان لپاره قبر جوړول او د هغه په خوا کې مونځ کول البته په ژوند کې یو انسان خپل ځان لپاره کفن اخیستلی شي اما په خپل ژوند کې ځان لپاره قبر نشي جوړولی علماو دې ته صحیح نه دي ویلي ځکه انسان ته د خپل مرګ نه دی معلوم چې دا به په کم ځای کې مري او په کم ځای کې به دفن کیږي بأي ارض تموت الله پخپله وایي دا نه پوهېږي چې دا په کومه ځمکه کې مري او په کوم ځای کې دفن کېږي نو په ژوندون کې خپل ځان لپاره قبر جوړول فقهاو د دې نه نهیې کړې ده او هغه منځونه چې د قبرونو په خوا کې فقهاو دې ته هم مکروه تحریمي ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یهودو نصارا ته لعنتي وایي هغه د دې لپاره ورته وایي چې هغوی به د خپل انبیاو قبرونه ځان لپاره جماعتونه جوړ کړي او په هغو کې به منځونه کول لکه نن ورځ چې په زیارتونو کې جماعتونه جوړ شوي او په زیارتونو کې منځونه کوي او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یهودو نصاراو باندې چې لعنت ویلی د هغه عمده لامل دا بیانوي چې هغوی د خپل انبیاو قبرونه ځان ته جوماتونه جوړ کړي ول لعنت الله علی اليهود والنصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد او کما قال علیه الصلاة والسلام سید احمد و زمونږ ورور چې دی هم د کندهار نه اړیکه نیولې وه د جمع بین الصلاتین په هکله باندې پوښتنه وکړه یعنې دوه مونځونه یو ځای کول د صحیح احادیثو کې په صحیح احادیثو کې د جمع صلاتین ذکر راغلی دی او بعضې ائمه و کرامو هغه په جمع حقیقي باندې حمل کړی دی د دوی په نزد یعنې هغه علما هغه ائمه چې دا جمع حمل کوي په جمع حقیقي باندې د دوی په نزد د سفر د وجې نه د ماسپښین او مازیګر منځونه د مازیګر په وخت کې یو ځای کول او د ماښام او ماسخوتن منځونه د ماسخوتن په وخت کې یو ځای کول د جمع والا احادیثو مصداق او مطلب دی او صحیح دی په احادیثو کې چې کومه جمع راغلې د هغو نه مطلب دا دی او هغوی حمل کوي په جمع حقیقي باندې لاکن د احنافو ائمهو او د بعضې نورو محققینو په نزد باندې د احنافو ائمهو او همدارنګه د بعضې نورو محققینو په نزد باندې هغه احادیث چې په هغه کې جمع بین الصلاتین راغلې هغوی حمل کوي په جمع سوري او په جمع عملي باندې هغوی حمل کوي په جمع سوري او په جمع عملي باندې چې د هغې مطلب دا ده چې د سفر د وجې نه د ماسپښي مونځ په خپل آخري وخت کې او د مازیګر مونځ په خپل اول وخت کې ادا کړی شي په دې صورت کې به هر مونځ په خپل په خپل خپل وخت کې ادا کیږي د ماسپښین مونځ به په خپل وخت کې خو آخر وخت کې د مازیګر مونځ په خپل وخت کې لاکن په اول وخت کې لکن د صورت او عمل په لحاظ سره دواړه منځونه یو ځای ادا شول همدارنګه چې د ماښام مونځ په آخري وخت کې ادا شي او د ماسخوتن لمونځ په اول وخت کې وشي دې ته جمع سوري یا جمع عملي ویلی شي د تبوک په غزوه کې چې لوی سفر کې هم چې دا ډیر لوی سفر و همدې جمع کې یعنی د غزوه تبوک کې دلته جمع بین الصلاتین شوې وه ځکه چې هغه سفر ډیر لوی و هغه وخت کې چې حکمه موسم و هغه موسم هم ډیر ګرم و د پاکی او اوداسه دپاره د اوبو کمی و او هغه صحابه کرام چې هلته ول د هغو تعداد تقریبا دېرش زره و دومره لوی فوج او دومره لوی تعداد و چې دېرش زره خو تاسو خپله پوهېږئ څومره دی نو د دومره لوی تعداد تعداد چې هغوی بار بار راکوز شي او بار بار سواره شي او بار بار اودسو کې نو دا ډیر مشکل و ځکه د جمع سوري په شکل کې هلته یې اسانتیا وکړه به هر حال دا وروسته چې څوګ یې حمل کوي دا احادیث په جمع عملی یا په جمع سوری باندې نو جمع و د جمع بین الصلاتین احادیث چې کومه راغلي دي د هغو محمل همدغه جمع سوری او اعمالي ده او دا دغه توجیه د تطبیق د لاندې وجوهاتو قراینو په بنا باندې راجیم ده چې ډیر زیات ترجیحات دلته ورکړیم دي خو زه نشم کولی سید احمد وروره چې هغه ټول تاته زه وړاندې کوم خو ما تاته ویلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دا ثابته ده په دې کې شک نشته تاسو کولی شئ چې د امام محمد صاحب مسند شپږم جلد شپږم جلد یو سل پنځه دېرشمه صفحه تحاوي اول جلد یو سل دوه ویشتمه صفحه همدارنګه ابوداود اول جلد یو سل واویایمه صفحه باب جمع صلاتین وګورئ همدارنګه تاسو کولی شئ چې دار قطني اول جلد درې سوه درې نیمه صفحه همدارنګه تبراني کې د احادیث ډیر زیات رانقل دي ډیر زیاتې حوالې دي ما سره زه نه غواړم چې ټولې تاسو ته ووایم خو په دې باندې تاسو اکتفا وکړئ آغا جان و د دې بله پوښتنه هم وه چې د قبرونو په خوا کې تیرېږو دعا ورته کوئ دعا ورته کوئ بلکل چې السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم صلفنا ونحن بالاثر دا حق دی د هغو په تاسو باندې چې څوک مسلمان یې الله دې هغه وبخي هغه چې مشرک یې الله هغه نه بخي هغه جان و زموږ ورور چې دې هم اړیکه نیولې وه هغه چا چې ډېرې زیاتې روجې یې خوړلې اوسیږي انشاءالله دریم جلد د فقه اسلامي په هغه کې د جمهور قول دا را نقل کړی دی چې ټولو لپاره یوه کفاره کفایت کوي که سږکال یو انسان قصدا ټولې روژې وخوړلې ګناهګار خدای په دې کې خو شک نشته دی خو زجر لپاره کفاره دا ده چې هغه یوه شپېته شپېته روژې چې د ټولو لپاره ونیسي دا هم کفایت کوي حتی که یو سړي دوه کاله درې کاله روژې خوړلي چې تخلیل د کفارې په منځ کې نه یي راغلی هغه هم کولی شي چې د ټولو لپاره یوه کفاره شپېته روژې ونیسي هیله ده چې الله رب العزت ورته معاف کړي زغم مو زموږ ورور چې د هلمند مې اړیکه نیولې وه هغه موسیقي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت رایاد کړه احادیثو کې راغلي په دې کې شک نشته دی لکن ځینې علماو او محدثینو زموږ هلته دا ویلي چې هغه نابالغه وړي جنکۍ وي او د امام محمد رحمه الله مذهب دام دی چې اعلان د نکاح دی وشي اغیر که په دف باندې یوسیږي نو نابالغه جنکۍ راټولیدلی شي چې هغه ځان ته یو دایره یو دف واخلي هلته هغه اشعار ووایي چې واقعا د دین خلاف نه وي په هغه کې شرکي الفاظ نه وي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي دي نن ورځ هم کولی شي چې په ودونو کې راټول شي هغه دایره چې دوی سره چې په هغه کې خرافات نه وي په هغه کې لکه نن ورځ چې موږ وینو نن ورځ نن ورځنۍ موسیقي که د ښځو د کنارونه ده دا ټوله لعنتي ده ټوله حرامه ده هغه بیل شی و او دا بیل شی دی انشاءالله د ژوند له خپرونې تاسې تعقیب کوئ زه به په دې هکله تاسو ته پوره معلومات زه درکړم محمد محمد اغا اوس زموږ ورور چې د کندهار نه اړیکه نیولې چې په موټر کې ناست او فیته اوري ته د خپل مسؤلیت ختم که ورته ووایه که پوهېدلې چې مسله مشکل ته اوړي بیا هر بد چکی کوي دي ته ماوره ته خپل ځان د الله په یاد باندې مشغوله کړه رحمت الله جانو چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه که چا ته ووایه چې ته موسیقي نه اوره هغه بیا هم اوري ګوره مراتب د امر بالمعروف رسول الله موږ ته بیان کړي چې یا په لاس بند کوي یا په ژبه ورته ووایي که په ژبه هم نه کیږي په زړه کې بد وینئ په زړه کې بد لیدلو مطلب دا نه دی چې تل لپاره هغه سره رابطه کټ کړي رابطه ورسره لره هغه نیکو ته هڅوه کیدای شي چې یو ورځ نه یو ورځ الله رب العزت ستا په ویناو هغه ته هدایت وکړي او دا فاسد اعمال او د موسیقي اوریدل پرېږدي اګر که د رسول الله په حدیثو کې راغلي چې په زړه کې داسې کسانو سره کینه ساتل هم پروانه کوي او دا ضعیف ایمان دی قلمیار لیکي چې ځینې سندرغاړي چې کله په رسنیو کې میلمه کیږي اوس د رسنیو دم بدبختي د الله دې ورته هدایت وکړي هغه سندرغاړي وایي چې موسیقي د روح غذا ده تش سندرغاړي نه وایي خو په دې بدبختی کې اخته دي هغوی به د خپل د دې فاسد مسلک نه خامخا دفاع کوي دا خو لا پرېږده چې عام خلک هم دا وایي او مولانا یوسف لدیانوی شهید رحمه الله په خپل کتاب کې آپ کا مسائل ان کا حل په اووم جلد کې په درې سوه اته اتیایمه صفحه کې هلته لیکي د اردو عبارات به یې زه نقل کوم درته هغه نه سوال کیږي هغه نه سوال کې کیا یا درست هې که موسیقي روح کې غذا هې وایي دا صحیح ده چې موسیقي د روح غذا ده هغه ورته په جواب کې څه وایي یا تو صحیح هې که موسیقي روح کې غذا هې مګر شیطانو روح کې غذا هې انساني روح کې غذا نه یې انساني روح کې غذا ذکر الهي یې هغه ورته وایي صحیح ده چې موسیقي د روح غذا ده خو هغه د شیطاني روح غذا ده د انساني روح غذا نه ده ځکه د انساني روح غذا چې ده هغه د الله یاد دی الله بذکر الله تطمئن القلوب د الله په یاد باندې د الله په ذکر باندې زړونو ته اطمینان حاصلیږي دا د روح غذا ده نو د شیطاني روح غذا چې ده هغه د موسیقۍ اوریدل ده او که یو سړی په دې باندې عقیده اوسیږي چې د روح غذا موسیقي ده د انساني روح په هغه باندې ویره د کفر ده چې هغه کافر نشي الله دې په موږ باندې رحم وکړي هغه د شیطان قصه ماته قلمیار صاحب یاده نه ده نه پوهېږم معلومات پکې نه لرم اخلاقي صاحب و چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه ډیره عجیبه قصه ده واقعیت لکه څنګه چې نسبي ورور کیږي همدارنګه د دې رضایي ورور هم شه نه رضایي زوی هم شه یوه خور که جګه شي د خپل ورور ته شیدې ورکړي نو دغه ورور یې لکه څنګه چې ورور دی نسبي همدارنګه د دې رضایي زوی هم شه لکه څنګه چې په نورو مسایلو کې اصول او فرو د یو بل باندې حرامیږي همدارنګه دلته حرامیږي زه به یو مثال درته ووایم تاسو ورته اخلاقي صاحب متوجه اوسیږئ خور ده د هغې نوم ده خدیجه او ورور ده د دې نوم دی زید دغه خدیجه زږه شوه زید ته شودې ورکړې خدیجه جګه شوه ځای ته شودې ورکړي اوس دا ځای دم ځان ته اولاده لري همدارنګه دغه خدیجه ځان ته لورګانې لري نو د دغې خدیجې ټوله اولاده د دغه خدیجې چې د خپل ورور ته شیدې ورکړې د ټوله اولاده په زید باندې او د زید په اولادې باندې حرامه شوه همدارنګه د دې ټوله پلارګنۍ یعنی اصول د دې په اصولو باندې حرام شول د دې طرف نه د دې ټوله اولاده په هغې باندې او د دې ټول اصول په هغې باندې حرام شول مثلا دا خدیجه ځان ته یوه لور لري د لور نوم ده فاطمه دلته دا زید چې د خپل ورور د دې ته شودې ورکړي دا یو زوی لري په نامه د په نامه د عمر باندې دغه عمر نشي کولای چې د د دې خپل عمه ورته وایم یوې لور سره هم نکاح وکړي او د هغو لور هم نشي کولی یوه لور هم نشي کولی چې د عمر سره نکاح وکړي اما که د عمر ځان ته نور رونه درلودل او هغې فاطمې ځان ته نورې خویندې درلودلې دوی بیا په خپل منځ کې نکاح کولی شي. په دې هیله چې تاته پوره معلومات په دې هکله شوی وي.